ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا ده د ابراهيم عليه السلام هغه کلی نه دی چې کوم ته د ابراهيم عليه السلام د نبی دعا کړې و د ابراهيم عليه السلام په دین باندې د په اسلام باندې دی نو په دې طرز سره دا خبره ثابته کړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ملت ابراهیمی باندې دی او په يهوديانو باندې رد وکړو په درېمه حصہ کې بیا هغه د اعتراضاتو مسله د دوی د شبهاتو بی دلیل شبهات چې کوم وارد کړي په اثبات تر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا هغه طرف ته مسله لاړه نو هغه دوه اعتراضات غټ هغه ذکر کوي چې پاتې دي یو اعتراض د دوی دغه شو چې یاره مونږ ته رسول ځکه نه منو چې ته زمونږ د قبلې نه واوړې دي ها زمونږ قبلې ته تا مونږ کولو پرې دی خو دو ولی واوړې دي بی دلیل نن د دین یو طرف ته سبب بل طرف باندې نعوذ بالله من ذلک دا خبره کوله او دویم اعتراض داو چې ته د صفا او د مروه ترمنځ د سعی کې منډه وهی او صفا او مروه چې دي دا شعائر شرکیه دي د دوی اعتراض داو په دې وجه مونږ ته رسول نه منو د لومبي سوال جواب چې لومبه اعتراض دوی وکړو په دې باب کې د ووم اعتراض ده کنه ووم اعتراض چې دوی په دې باب کې وکړو هغه دغه چې مونږ ته رسول ځکه نه منو چې ته هغه زمونږ د قبلې نه ولې واولې دي تا دین پرون یو خبره کولا نن بل خبره کوي نو دا اعتراض یو دا غي اعتراض جواب ورته کوي او دا غي اعتراض سلور علتونه دا غي جواب کې بیانې چې قبله می ولې بدل کړه بدلول وجه صدا نو دوا دوا علتونه اجمالی ذکر کړي دوا وجه اجمالی ذکر کړي دوا وجه تفصیلی ذکر کړي هغه دوه وجه اجمالی سدی یو وجه دا ده چې قل لله المشرق والمغرب د الله په اختیار کې دی ټول جهتونه مشرق دی او که مغرب دی دا دوی ته ذکر کړل او مراد ته ټول دی ښا ال د الله په اختیار کې دی ټول جهاتو نو خوخه دا نن بدرته وای چې دی خوا مخ کا سبب بدرته وای چې اخوا مخ کا دا خو د الله جل جلاله اختیارات دي دا غ بادشاهی دا دا غ دین دی په دې کې د چا څه کار دی چې یاره تا دی خو ول مخ کا واخوا دی ول مخ کو دا خو د هغه د اختیارات مالک دی یو جواب یو علت ورته دا بیان دویم علت کتا تو خیال کړی نو په آیت نمبر 143 کې بیا بیان کړو هغه دا علت بیان کړو چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه چې د قبلي د بدلولو وجه دا ده چې مونږه دې سره خلق معلومو دا دویم تفصیلی مصلحت او حکمت په بیان کړو چې د قبلی د بدلولو وجه دا ده چې مونږ په دې سره خلق ښکارا کو نو یو قسم خلق هغه وی چې د رسول اتباع کوي د رسالت د وجنا او بل قسم خلق هغه وی چې د رسول اتباع کوي د قومیت خپل خواهش د وجنا نو کم خلق چې د رسول اتباع د رسالت د وجنا کوي هغوی چې قبله پرون دغه خوا وا نن دی خوا را واوړې ده هغوی وایي بس دا د رسول حکم دی او الله ورته کړی دی مونږه مونږه منو کم خلق چې داسي وي چې هغوی دغه رسول اتباع د خپل خواهش ته وجنه کوله یا د قومیت ته وجنه کوله چې مونږ سره زکه ولاړ چې زمونږه قبله ته زمونږ د قوم قبله ته مونږ کوي ها یا دی وجنه ولاړ شي دغه قبله طرف ته دا زمونږ خوخه د خواهش یو نو هغه خلک چې کله قبله بدله شو نو هغه قبله څخه هغه پر هغه رسول پرې خو دو نو دای دویم علت بیان کا په 143 کې چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دریم علت بیا بیان کړو په آیت نمبر ورپسې 144 کې او هغه 144 کې چې کوم علت بیانې هغه په دغه ځای کې په دې آیات مینس کې وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم الله وی قبله مې ځکه بدل کړه چې د اهل کتابو اعتراض را نشي پوښوي یا اهل کتاب هغه دا قبله مې ځکه بدل کړه چې دا مخکې په کتابونو کې راغلی وو چې انه الحق دا بدلیدل د قبلی کعبی طرف ته الحق دا خبره حق ده چې ستا به قبلی طرف ته مخ کیږي نو په کتابونو زړو کې دا خبره موجوده و ځکه مې دا کار وکړو دا درې علتونه دلته بیانېږي سلورم علت په بیا وروسته بیان شي په آیت نمبر 150 کې او هغه بسوي لالا يكون للناس عليكم حجه د دې د فارم قبله بدل کړه چې پاتې نشي د خلکو په تاسو باندې اعتراض اعتراض به داوي چې مونږ ته رسول زکه نه منو پوښوي چې ته په زړو کتابونو کې خوراغلیو چې د د قبله به کعبه طرف ته وي او ته بیت المقدس طرف ته مونږ کې لہذا مونږ ته نه منو نو اعتراض در باندې د فقولو په دی وجه باندې دا سلور علتونه شو الله بادشاہ دې قبله به بدلی مشرق او مغرب داغه په اختیار کې دي خو خیر نو څنګه حکم وکړو زکه بدل کړه چې دا صحیح متبع پوښ کنا او غرضی متبع دا دواړه پکې جدا کی دریم نمبر زکه قبله بدل کړه چې په زړو کتابونو کې انه الحق د دې قبله دا کعبه طرف ته اوریدل دا ثابتو صحیح شو څلورم نمبر خبره ده چې قبله زکه بدل کړه چې يهوديانو اعتراض پاتې نشي چې وا الته د محمد رسول الله قبله د مونږ په کتابونو کې کعبه راغلې ده ته مونږ بیت المقدس طرف ته کې صحیح شو نور معنی په کې بیا تکوما خدا سلور علتنا دا بیانې قران کریم په داسې انداز باندې دا مسله ثابتې بیا په دې مین مینس کې چې کم آیاتونه وو هغه کې د رسول الله ته امر وو د قبلي په بدلې دوه باندې او دا تمنا وا او درې قسمه اهلي کتاب ورته بیان کړ چې د اهلي کتاب په اعتراضات ته مخه پکېږي اهلي کتاب درې قسمه دي یو عنادیان او زدیان علما دي هغه دویم قسم علما دي دریم قسم علما څنګه دي و ان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون دریم قسم مداهنین دي مداهنین حق نه خبري خو لیکن چې تاسو ته وکړي چې څنګه چلې آیا رماته پته نشته او شوی ولی زکه چې مطلب دا دی چې خلک بیا لا سره لانجه کوي او خلک می بیا نه مني او مشری رانځي نو په دې وجه باندې ما هلته او کسو زمونږه هغه بیان کول نو ماته په دې نظام باندې خبره کوا موجوده خلک په داسې او فتنه کې مبتلا شو علما او همیشه د فتنو رد کړي وي داسې او فتنه کې مبتلا شو چې وړو کې معشوم لوی نر خدا کور او معاشره ټول په کې راګیره ده نو داسې یو خطرناک فتنه راغلي دا نظام په شکل کې دا سیکولریزم دا جمهوریت دا بيدینی دا رد کوا ماته وی د خپل جمعات کې د سود په اړه کې بیان نکوم ما ولې نکې وی زمون په جمعات کې کوم دی هغه بعضی کسان وی سود کوي چې د بیان کوم ماته بد بد ګوري خاصه هوته ویری نو وی ماته بد بد ګوري و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلم دا څنګه دی و ان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون په دې کې یو درې مډل دا سمشتره چې حق پټای حق نخ کارا کوي وای ماته بیا خلق سو کی په ما به خلق فتوی لګي دې دغه طرف ته مسلې ډېری اورانه اورانی تاسو ته پته نه کنه دی بعضو علاقو کې د بریلیت وانت کې دی هغه د تنم یو ولد کې یو عالم د بنوري ټاون نه فارغ نو ډیر خدا سي پوهه سړی او بیا تما وی یار تولې خبره نه کې وی یار ما دلته خبره شروع کړې و خو ما ته خلق وی چې دا پنځیرې نو ما د خدای مسلمانه پنځیرې د خپل مدرسې د بنوري ټاون نه فارغ خو لیکن دا خبره چې د دې د وجې بیا تا په حق خبره پرې خو ده دا څه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل شو دا صحابي دي پوه شو کنه خو لیکن حق خبره خو پرې نه خو ده کنه نو دا ولې پرې کړي نو دا دریم قسم خلک ښا دا علما درې قسمه تا ته بیان کړ تاسو به پوه شو کنه ساکتین مانعين پوه شو او داعیان چې ورته ویل کیږي او بل قسم سدي بل قسم عنادیان او زدیان دي ښا دا درې قسمه به دا په هر زمانہ کې چلیږي دا نه چې ګندار دغه زمانه سره خاصو پاغی کیو په دې کې باندې دا علی کتاب کسی مونږ ته ولیکي ځکه چې مونږ هم اهلی کتاب یو کنه مونږ تم کتاب راغله دی نو مونږ ته دا غي کسی زه کې چې ګوره دا مرزونه او پتا سو کې راځي او د دې وجه نه په مونږ کې د بت پرستو خلکو مرزونه کم راځي زیات مرزونه چې راځي نو هغه د چا راځي دغه دوه ډلو راځي د دې وجه نه سفیان سوری نم نقل دی او شاه ولی الله رحم الله فرمایي من افسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن افسد من عبادنا ففيهم شبه من النصارى سوق چې زمون په علماو کې خراب شنو پاغه کې د يهود صفاتونه راځي او څوک چې زمونږ په پیرانو زبرګانو کې خراب شینو پاغه کې د نسواراو صفاتونه راځي پوښوي نو د دې وجنه ته دا بیانې اوس تا وی چې یخ سړیا خلک چې دا قصې واوري کنه نو وی یره اختلاف ته نو دومره لوی اختلاف ته په دې مسله کې بس پرېګه دا پوښوي الله جواب کوي الحق من ربک او د اختلافات د وجنه حق مفریق دا اختلافات پریک د اختلافات بوي خو حق به تسنګ پیجنې مر ربک حق هغه چې د رب د طرف نه قران کې راغلي دي حدیث کې راغلي دي او علماي امت د قران او حدیث نه استنباط کړي دي په صحیح دلیل سره نو چې هغه دی ولید نو بس هغه حق دی کنه تاسو ځان باندې تور شپه جوړه کړه بعض خلک د حق د پری خودو د پاره د لار اختیار کی او دا د موجوده کفري جمهوریت نظام د هغه د پاسدارانو بانم ده مونږ کوم اسلام نافذ کو مونږ کوم اسلام نافذ کو مونږ ته خو پته نه لګي شیعاګان وای زمونږ غ نافذ کوي سلفیان وای زمونږ غ نافذ کوي پوه شو کنه دغه وای سنیان وای دیوبندیان وای زمونږ غ نافذ کوي مونږ کوم اسلام نافذ کو دا د اسلام د پریخودو د حق د پریخودو لپاره بانی دي ته حق نه پیژنې غر چې ته بازار ته ورشي نو کپڑا خو پیژ دغه دکاندار خو پیژنې چې دا دکاندار خده او دا دکاندار بد دی د در ریټ صحیح دی او د در ریټ صحیح نه دی او په دین کې ته دومره نه پوهه ځان دې نه پوهه کړ دی چې یاره مونږ ته پته نه لګی نو چې حق کم یو دی الله وی حق نه پیژنې الحق من ربک بس لنډه خبره فارموله واورا الحق مبتدا من ربک خبر حق هغه چې د رب د طرف تا د رب د طرف نه بس او دې پیجن د اوس د حقانیت معیار تا ته معلوم شي کم سړی تا ته د قران نه خبره کوي کم سړی تا ته د حدیث نه خبره کوي کم سړی تا ته د فقه نه خبره کوي ته پوهه ته سړی حق وای ک کم سړی تا ته دا وای چې نه دا خو پریک د لکه ما تاسو ته د بل ورځ د یو سړی مثال وی سی ویلی وی چې یاره زه خو د کتاب نه خبرې نه کوم د کتاب خبرې نه تاسو د کتاب نه خبرې کوئ تاسو سره خبره نه کوم راځي پر خارجي ماحول باندې غږیږو دا ماحول به څوک تشکیلې دا به د کتاب تشکیلې که په خپل عقل به تشکیلې که په عقل تشکیلې خدا خو اتباع الهوا ده او که په کتاب تشکیلې پر راځي چې کتاب نه خبره وګورنه نه نه دا کار باندې کې الحق من ربک حق هغه دی چې د رب د طرف نه بس تا ته پته ولګي دا حق پرست ډله څوک ده چې د رب په قانون روان حق باطل پرست خلک څوک دي چې د رب د قانون مخالفین د رب د قانون سره مقابله کوونکي دک بل دا تا سره یو معیار شو دا څه تلې درته کې خو د پدې آیات کې چې دا یوازې د قبلې د تحویل سره نه ده متعلقه دا قبلې تحویل هم لته وي چې خلکو په قبله کې لانجې جوړې کړي يهوديان وي دی خوا ده نصارا وي دی خوا ده پوه شو کنه بل پکې وي دی خوا ده لیکن تا ته سوي چې الحق من ربک حق هغه چې د رب د طرف نه رب سوي دی دا کې پلانې او پلانې پریک دا رب سوي پوه شو کنه دا داسې بس دا حق قران دی او حدیث دی او خصوصا په باب د عقایدو کې نن سبا موجوده خبره څه ده دا داس یو کتاب د جلال زړیږي نه ښه دا نه زړیږي ګوره ښه زمانه تیر شوه کنه خو مسله به تر او تازه نوې فتنه د راوځي کنه قران ګورا دی بوله په سر سټمپ لګی ها په هدايه او په کنز او په دې کتابونو کې به د خپل زمانه په نظریات او ردی په باطل باندې هدايي والا خپل غاړه خلاصه کړې ده داغه په زمانہ کې چې کم کافرو پاغي باندې استمپ لګولې دي خو هغه ته پته و چې په آینده کې به اوس دغه راوځي سیکولریزم براوځي کمیونیزم براوځي لیبرالیزم براوځي هغه غریب ته خدا پته نه وکنه نو د خپل زمانه هغه حق ادا کړی دی شرع قائد د خپل زماني په باطل فرقو باندې رد کړی دی خو ستاسو زماني باطل فرقه هغه ته دې پته نه و نو هغه باندې هغه د پاره بیا ته سره اخلي دا الله دا کتاب برا واخلي نو چې دا کتاب ته وګورې نو ته وایې چې کنن بالکل دغه سره مقابله روانه ده نو دایره ته اصول خول چې الحق من ربک حق هغه چې د رب د طرف نه اوس چې خلکو اختلاف وکړو نو زه په شک کې شوم الله وی و فلا تکونن من الممترین مکه گئی تاسو من الممترین د شکیانو نه مکه گت د شکیانو نه چې تف شک کې شو چې راز ما په دې مسله کې د اختلاف توجه نه شک راغی سره می شک نشته دی ما سره داس یو کتاب د الله موجود دی چې فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول اختلاف چراشی نو اختلاف کې لاړ شه د الله کتاب وګوره د رسول الله سنت وګوره ته چاته ایت کوي نه نه تک غنه ته خپويږي خپويګم خپويګم او خنه پويګم څه قصه ده هغه زوړ مولا دی وای راشه د ټولو نه زوړ کتاب دار د ټولو نه زوړ کتاب دار سړیا خو چې ته په دې باندې نه پويږي زړو تزي نو راځه د خوب نه خوب ترخی او د پیش نه پیش ترخی د الله د کلام نه جوړ کتاب د چا شته دی عمر ابن عبد العزيز چې کله د بنو امیه دغه وکړو هغه غصب شوی زمکه خلکو ته واپس کولی نو بنو امیه تراجم شو وی ته دغه نه د عبد الملک ابن مروان نه خپويږي پوه شو کنه د مروان ابن الحکم نه خپويږي د یزید نه خپويږي هغه ورته وی او وی د دین خچ کوم د نو هغه د الله کتاب پویږي هغه پر ټولو نه مخ کړي د یزید نه مخ کړي د مروان ابن الحکم نه مخ کړي د عبد الملک نه مخ کړي د سليمان نه مخ کړي د دې ټولو نه مخ کړي د الله کتاب د پاره عمل کوم کړي پاره اوس نو دا خبره شو فلا تکونن نو مکه غتو من الممترین شک کون کنا دې کې ورته داو نه وی چې فلا تم تر شک مکوا نه پخپل خو پیغمبر شک نه کوي د سره اول خو کتاب مونږ ته امتیانو ته دی خو کتاب په مشر سره کیږي نو په دی وجه باندې او وی پیغمبر ته او بیا دار چې فلا تکونن من الممترین تمکیګه د شکیانو نه شک شک خو نه کوي خو د شکیانو سره کې نه پاسه ما د شکیانو ملګرتیا مکوا هغه خلک چې په دین کې شک شروع کړي هغه پرېږدم د هر یو د پاره وجهتون یو طرف دی هر یو څوک ته یاره نو بعضی وی ولکل وجهتون ولکل لکل اهل دین د پاره د هر یو دین والو ولکل اهل ملت او د پاره د هر یو ملت والو وجهتون یو طرف دی اے وجهتون یو طرف دی هو مولیها چې دغه سړی دغه دین والا مولیها هغه طرف ته مخ اړون کده صحیح شو هغه قبله طرف ته دا فاستبقوا الخيرات دا د هر یو د پار خپل خپل دین دغه لار ده د يهوديانو خپل طرف ته هغه هغه طرف ته مخ کوي د نصاراو خپل یو طرف ته هغه طرف ته مخ کوي هغه خپل خپل طرفونه جوړ کړی دي خو تاسو چل کوا فاستبقوا الخيرات وړاندې والے کوي الخيرات د نیکو الخسار الخيرات هغه د نیکو کارونو ته د نیکی کار څه دی الخير ما يرغب فيه النفس هغه شی دی چې پاره کې نفس رغبت کوي خو خیه چې ته تلوي او په اصطلاح د شریعت کې الخير ما ثبت بالکتاب والسنه پوه شو کنه چې په قران او سنت سره ثابت وي نو فاستبقوا الخيرات تاسو وړاندې والے کوي هغه سیسته چې هغه په قران او سنت ثابتي دا سه مکه وي چې را دا غاغه تلار چې مو کړه دا غي تلار چې مګه پریک د خپل ځای باندې یو مان دا شوخه نو دی دا کوي اينما تکونو چرته چی تاسو یاتی بک یاتی په هر دین کې وای یاتی بكم الله رب ولي الله تعالی تاسو په قیامت کې جميعا ټول دا خو یو معنا شو دوی معنی تراشه لكل اهل دین وجهتن قبلتن معنا شو بل په عمدک معنا کې لكل اهل دین وجهة د هر یو دین والاو د پاره وجهة فقط قبله نه ده وجهة یو لار ده یو دین ده هو مولیها چې دغه طرف ته مخ اړون کې نه پاغي باندې تلون کې ده هر څوک په خپل دین او په خپل لار روان دي خو فاستبق الخيرات تاسو سکوي تاسو هغه سیس طرف ته توجه کوي هغه طرف ته منډي وهي چې ثابت بالقران والسنت وی دا معنی شو درېمه معنا دا کیږي نو دي ده کې وجهتون کې تعمیم راغی نور په خپل حال پاتې شو وجهتون نه مراد دین شو پوه شو کنه لار شو دریم نمبر راشه لکل ولکل وجهتون او د پاره د هر یو هر یو څه دی لکلن د پاره د هر علاقې والو وجهت یو طرف د کعبه دی هو مولیها چې دغه سړی هغه طرف ته مخ کون کړي دغه طرف ته زمونږ د خپل طرف ته د کعبه مونږ د کعبه شرقي طرف ته موس کو د کعبه مونږ مغرب طرف ته موس کو مونږ ته د کعبه مشرق راځي نو مونږ د کعبه شرقي طرف ته مونږ کو بعد علاقو والا د کعبه غربي طرف ته مونږ کوي بعد د کعبه شمالي طرف ته مونږ کوي بعد جنوبي طرف ته مونږ کوي دا ټول په دې دین کې بیا راغله لکلن نو بیا څنګه چې د پاره د هر علاقي والا او د هر منطقي والا وجهت یو طرف د کعبه دی هو مولیها چې دغه طرف والا مخکون کې دی هغه طرف د کعبه تا فاستبق الخيرات نو تاسو نه بس وړاندې والے کوي نیکو تا ثابت بالقران والسنت تدی ته مګوري چې وای هغه فلانی علاقې والا خو مشرق خواته مونږ کې د کعبه مشرق ته مونږ کې مونږه مغرب نه ارسو طرف ته چې یی بس د کعبه طرف ته مخ کوي اينما تکونو کته وای چې مونږ خدا دومره متفرق منځونه وکړل زره دی غاړه ورته کومه بل وته راغی غاړه کې بل وته دی غاړه کې الله وای اينما تکونو چرته چې تاسو څنګه چې مونږ کړه یاتی بكم الله رب ولي الله رب ولي الله تعالی تاسو جميعا ټولو ټولو ته بلاغي ثواب برابر ورکي چې کعبه طرف ته دی موس کړی دا درې او معنا شو سلورم معنا پکې چا دام کړی دا چې او دا په تکوینی طور سره تکوینی د الله نظام دی هر سړی ته خپل خپل لار مقرر کړی دا ها سوک سحر دکان تزی سوک سحر پټی تزی کابه خبره پاتې شو سوک سحر پټی تزی سوک سحر مدرسې تزی سوک جمعات تزی سوک تبلیغ تزی داسې بدل بدل الله تعالی مقرر کړی دا سوک فوج تزی سوک نو څوک سحر جمعات ترازی څوک سنیمات دی د الله بس تقسیم دی دای پتا رحم کړه دی پوښ کنا دای پتا رحم کړه دی فاستبق الخيرات نو وړاندې والے کوي الخيرات هغه کار ته چې هغه په قران او سنت ثابت وي مزه سنیمات جمعات ترازا علی الصباح چې مردم بروي کار روان بلا کشان محبت بکوه یار دوان سار کې سبا چې شي کنه هر یو سړی د خپل کار په طرف روان وي کم چې عاشقان وي د معشوقې کور طرف ته روان وي او تاسو د الله د قران عاشقان کی سهار طالب قران په ترخ کې نیولې د دې طرف ته رواني اينما تکونو چرته چې وای تاسو په هر کاروبار هر پروګرام کې وای یاتی بكم الله را بولی تاسو الله تعالی جميعا ټول ان الله یقینا الله تعالی على كل شيء قدير ولي با الله ټول راجمه کی څنګه به راجمه کوي دا خو ډیر لری لری دی و یقینا الله پاره یو چیز قادر دی قدرت شته کنه راجم بدی کی ومن حيث خرجتا دا اوس تاکیدات دي د پاره د تحویل د قبله تاکیدات ذکر کړي چې تحویل قبله او شنو ګور کلک شپل خوش کنه سوق دته و نه لري خا نو یو دا ذکر کړي اگر چې مخ کې اول دل ویلې ده فول له هغه سلو دغه وګورئ تاسو 144 نمبر آیات 144 وګورئ فول وجهك شطر المسجد الحرام ها وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا خیال مو کنا مخ مسجد حرام طرف ته واړوا هر ځای کې یو مسجد حرام طرف ته مخ کوي اوس بیا وای چې فول وجهک شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته مخ کوا دا ولی وای التکی سو دا حکم راغه مطلقاً راغه اوس دا حکم داسې دی چې ته د مسجد حرام نه ووتی د علاقې او د کلی نه ووتی پوه شو که نه نو بهر طرف ته چې لاړې نو بیا به ته مخامخ کې نو بیا راته وایي چې بیا به مسجد حرام ته مخ کې دا به نه چې بل خامخ کې ومن حیث خرجت او د هغه ځای نه چې ته وتلې پیغمبر علیه السلام د کوم ځای نه وتلی د کعبه شریف د دغه نه د حرم شریف نه وته کنه د مکی نه وته او د غزا نه وباسل نو چې کم ځای نه ته وته نو فول وجهک الیه اغه طرف ته مخ واړوا او بیا ورته وی الیه ونوی فول وجهک شطر المسجد الحرام اغه مخ واړوا شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته دی تسوی اغه ځای چې ضمیر پکې راوړل پکاري او التسو کې اسم ظاهر بیا راوړي کنه پوښوي لکه ته چاته خبره کې چې زید را روان دی نو هغه چې راشي ضمیر راوړه لیکن بیا څه وایي نو زید چې راشي داغه د نوم بیا واخلي په دې کې خامخا څه حکمت وي نو دلته کې چې من حیث خرجته وي نو پیغمبر له تعالی مسجد حرام نه وته کنه بیا ولي وي چې فول وجهک شطر المسجد الحرام مخ د مسجد حرام طرف ته خدا سره وي چې فول وجهک الیه هغه طرف ته مخ ته دا سی ولې ونوي دا دې د پاره ونوي مسجد حرام دوباره ذکر ذکر کړو چې او ته خو د دې ځای نه وستې ته خو د دې ځای نه دوی تنگ کړي وته دا سی نه چې ال تلال شي او وای چې نه بس ته ما غي زرا است ما غي طرف ته نه محکومه هغه طرف ته نه محکومه په دین کې ضد نه چلیږي نه اومکه مسجد حرام طرف ته مخ کا ته دوی پریک د الته مسجد حرام دی په خبره ورته دی کنه الته مسجد حرام دی زمون کلی کې یو لیونی و مونږ به نه کو هغه د چې کم کلی راواده هغه کلی زمون قبله طرف ته مونږ به نه کو نو چا وته وی چې مونږ نه کې دماغي حالت صحیح ټیک نه ویره ما به موس کوله خو هغه خپل کلی پلار کو سره ورانه ویا ما به موس کوله خو دې دله کلی طرف ته وی قبله نه پوښوي نو هغه به هغه طرف یادو نو الله تعالی وی چې او دغه دینه په دین کې مکوا فول وجه کان واړه مخفل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وانه للحق من ربک او یقینا دا اوړیدل دا اوړیدل کعبه طرف ته مخ اړول لل حق خامخا دا حق دی ولی حق دی دلیل بیانې مر ربک زکه چې استاد رب د طرف نه دی بس د حقانیت دلیل دا دی چې د رب د طرف نه دی کنه بس دا د حقانیت دلیل شو خا وما الله بغافل عما تعملون اوس یو سړی به وایي چې او زه دغه طرف ته مونږ کوم مسجد حرام طرف ته مونږ کوم د دې غاړې په لیو ته د هغه غاړې کې بل دا الله تعالی بسنګ الله وایي و ته چې څه کې کنه زه ته به خبره نیم ما ته پته لګي دا ټول زما په علم کې چې د هر غاړې دی و ما الله نه دی الله تعالی بغافل به خبره عما دا سن تعملون چې تاسو کوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دا اوس بیا ورپسې من حیث خرج ته راغی دا ولی دې کې څه فرق دی دې کې علما وی فرق دا دی چې دای درته وی چې اول ځل صف دغه شو د کلی نه وتی خو اسې د کلی نه بار وتی پټیته تلې بل خواته دویم ځل باندې باقاعده په سفر تلې دا خروج خروج د سفر دی سړی وایي زه په سفر لاړم په خور ته بیخي ورسېدم نو زه بیا کوم قاموس کوم بیا به مې مسجد حرام ته کې بل خوا به نه کې یا علما وی دا دری پیری تکرار چې راغې دي کې فائدہ دا ده په اول ځل باندې ایجاب الحکم حکم در باندې واجب کچ مسجد حرام ته موس کوا ټیک شو په دویم دل باندې وی و من حيث خرجتا فول وجهك ستر المسجد الحرام په دویم دل باندې ته وی چې دا حکم ګوره فرضي دی صحیح شو کنه په دریم ځل باندې ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام په دریم ځل باندې ته ویل حکم منسوخ کیږي نه دا غیر منسوخ حکم د ذکر درې پیری راوړو ها صحیح شو نو ومن حيث خرجت دا اغذاینه ته توتلې فول وجهك نو واړو مخفل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او بیا چې په کم ځای کې وای تاسو دای اوس عام حکم شو په هر ځای کې چې وای تاسو په لری سفر کې په نږدې سفر کې فولو نو مخ واړوي واړوي وجوهکم مخونه خپل شطره طرف ته دی مسجد حرام ته دا خو د تفهمینس کې تاکیدات راوړل چې دغه حکم دی استاد پارم دی د امت د پاره دیم دی فرضی حکم دی منسوخ کیږي نه په ضد باندې بدانه پرې خودل کیږي هر څنګه چې وي مخ پکم خواړی هغه به مسجد حرام ته اړي ها دا هر خوانه اوس مسجد حرام ته حکم شو دا ولی شو بیا خبره ته لاړ شه ولی دا قبله بدل شو الله ویلی الله یکون للناس دې لپاره چې نشي د پاره د خلکو علیکم پتا سو باندې حجتن اعتراض حجت دلیل زمانه میں ها هم دوړو مانو سر راضی دې لپاره چې نشي لناس د پاره د کتابیانو علیکم پتا سبانه حجت دلیل دلیل در باندې دا غي پاتې نشي څنګه دلیل دا بتا ته وای دا دلیل بیرته ذکر کو چې په تورات کې په انجیل کې همغه لست دي چې د دې پیغمبر قبله به کعبه وي ته بیت المقدس طرف ته مونږ کې نو دا دا به دلیل دا به حجت شي حجت دلیل بشي در باندې دا دلیل ولا اعتراض دی کنه پوښوي نو دې لپاره مې واړو یا دا سدا چې دا بی دلیل اعتراض بی دلیل اعتراض د چا دی دا د اهل مکه یا اعتراض د دلیل دام دی چې اهل مکه وای مکی والا لالا یکون للناس علیکم حجتن چې نشته دی مکی والا او پتا باندې حجت او دلیل دا غي څه دلیل دی هغه به وای وته په ملت ابراهیمی باندې ته خو وای په ملت ابراهیمی او دا کعبه خو ابراهیم علی السلام جوړه کړې ده د ابراهیم علی السلام قبله خو کعبه وا اته منځغه ته نه کې څنګه ملت ابراهیمی دي دا د دلیل والا اعتراض دی یو بی دلیل اعتراض دی بی دلیل اعتراض ته دی هغه دا لخوا چې اهلی کتاب به اعتراض کوي لئلا یکون للناس علیکم حجه چې نشي استاد پال دي نشي د پاره د خلقو د علی کتابو علیکم پتا سو باندې حجت الاعتراض اعتراض به دلیل سره هغه دار دی بوي او تس عجیبای زمون سره په دین کې نه زمون کعبه ته مخ کې زمون سره په دین کې نه او زمون کا زمون قبله ته مخ کې بیت المقدس طرف ته مخ کړی پوه شو کنه نو دا دغه دا بی دلیل اعتراض دی دغه شان بی دلیل اعتراض د مکی والا هم دی مکی والا څنګه اعتراض کوي لعل وای ته کعبه ته نمخ کې د پلار نک کا قبله دی پرې خره دا بی دلیل اعتراض دی ها بی دلیل اعتراض الا الذين الله وای دا د اعتراض با اعتراض می ختم کو چې کعبه می قبله می دل بدل کړه خو اوس دا یو خبره واورا الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي دوی نه ظالمان نه عنادیان مراد دي عنادی سړی زدی سړی هغه با ستا په هر خبره اعتراض کوي پوه شو کنه ساجی سے وہی ہنر بچش میں عداوت بزرگ ترعے بست پوه شو کنه چې د دشمنۍ په نظر باندې ته د یو سړي کمال ته ګورې هغه به تا ته ډېر لوی عیب ښکاري چې او دا وګوره حالانکې هغه به د هغه کمال او تا ته به عیب ښکاري نو ضدي سړی څه دی هغه به څه وایي هغه به اوس هم اعتراض کوي څنګه اعتراض به کوي دغه به وایي یهودیان چې وګوره کنه دې مونږ ته وایي چې زه په حق دین باندې او هغه د بیت الله ته مخ کړه کعبه ته او هغه کعبه خو د ابو جهل دغه د مشرکانو عبادت خانه ده لکه د مشرکانو فریق ده هغه خو د محمد ابراهیم علی السلام فالله وای دا د عناد نه ده زدا د تر تبستن لګیدل د دې غوسه له پوښ کنه دا به د غوسې نه وای یتی اعتراف کی بی ځای اعتراف کی د دین ته نه خلاصي یا به دغه وای وو یا به مشرکین مکه وای دا سه دغه ظالمانو عنادیانو پاغی کی هدی بده مونږ دین نه مانی او هغه ځای چې مونږ پکې بوتان یې دی مغه ته مخ کوي پوش الله او هو دا بکای دا بی دلیل اعتراضات دی عنادیانو نه ختمیږي دا پرېږده الا الذین او نو کچرته دا رستنه دا اکچرته دا مخکنه بی دلیل اعتراض حجتن بیا استثناء متصل ده او که چرته حجتون دا د دلیل والا اعتراض کین بیا استثناء منقطع ده صحیح شو کنه الا الذين مگر کسان ظلمو منهم چې عنادیان دي د دوینا هغه به خپل اعتراض کوي خو فلا تخشوهم واخشوني نو تاسو مې یریږي دا غوینا مې یریږي یریدل دلته کې سم مراد دي خشیت نه مراد په دې ځای کې د اغوی نه د اغی د وجه نه د دیني او کار پرې خودل دي ښا د مسلمان کار دانی چې وای خلک پر باندې اعتراض کوي لہذا د دین کار څه کی غفری دي پوه شو کنه فلا تخشوهم نو تاسو مې یریږئ د دوی نه وخشونی او یریږئ خاص زمانہ دایت اکو ولی اتم نعمتی بل دا قبله می تک بدل کړ دا په الله باندې عتب ته دا قبله می بدل کړه لالا یکون للناس چې نشي د خلکو اعتراض ولی اتم نعمتي او دې لپاره چې پورا کم پتا سبانه نعمتونه خپل علیکم پتا سبان دي چې تاسو نعمتونه در باندې پورا کم څنګه نعمتونه نعمتونه داسې دي چې تاسو ته مې تاسو مې وګرځولې خیره امتن وکذالک جعلناکم امه وسطا غره امت نیو ګرځولې دا یو نعمت نو بیا بل نعمت پکارو چې امت غرانو نبی سید الرسل سید الامم شو نو سید الرسل ورته راغ محمد رسول الله هغه په غټ نعمت بل شو راغ وته سید الکتب پوښ کنه قران نو اوس پکار دا و چې په قبلو کې د دوی قبله هغه چې سید البیوت پوه شو کنه په کورونو کې له ټولو نه اعلی کور وي هغه څه کم دی هغه کعبه ده نو ولی اتم نعمتي دې لپاره چې د پوره کم پتا سو باندې نعمتونه خپل ځکه مې د قبله کعبه کړه ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو ورسیږئ اے معنا کوي دې لپاره چې تاسو ورسیږئ هغه حق قبله ته بعدما ضلت عنها الامم پوه شو کنه هغه قبله ته ورسیږئ چې خلک خلکونه ورکه شوی ده خلق يهوديانو ځان نه يهوديانو نه حقيقي قبله ورکه ده د يهوديان موږ کم طرف ته کوي صخره د بیت المقدس طرف ته دا غي نه حقيقي قبله ورکه د نسواراو نه حقيقي قبله ورکه هغه بیت الشرق طرف ته موږ کوي حقيقي قبله کعبه ده ولعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو ورسیږئ هغه حق قبله ته بعد ما ضلت عنها الامم لاتم نعمتي دې لپاره چې زه پورا کم پتا سو باندې نعمت خپل اتمامن په پورا کولو سره کما ارسلنا ها د دغه د وجنا پوښ کنا د دغه د وجنا ما راولېګو لما ارسلنا دی وجنا چرا لېګل ما پتا سو کې رسولن عظیم الشان رسول عظیم الشان رسول میرا لېګلو نو په هغه عظیم الشان رسول د وجنا چې هغه رسول عظیم الشان نو کعبه مو قبله مو عظیم الشان ګرځوم ها دا غي سره لګي پوښوي نو لاتم نعمتي علیکم اتماما کما ارسلنا کما ارسلنا یا بعض وی وو زجاج وی زجاج دا خود کافی تشبیهی جو کافی تعلیلی نشو دا سه نعمت در باندې پورا کوم لکه در رسول په شکل کې میچ در باندې کامل نعمت کړی دی نو په کعبه کې در باندې کامل نعمت کوم په قبله کې اوس وای یا زجاج وای چې نه دا کاف تعلیلیه دی ورست دی فذکرونی تاسو ویني په دې بلایات کې لګو ته وګورئ دی فذکرونی پورې متعلق دی وای کما ارسلنا فیکم رسولا د دې د وجنه چې ما پتا سو کې عظیم الشان رسول الله علی غنو فذکرونی ما یادوي بل څوک ما یادوي هغه دې د پورې متعلق یو خبره کما ارسلنا فیکم د دې وجنه چې راولې غنو پتا سو کې رسولا رسول دا دعای ابراهیمی قبول شو خو پس ته دوو زرو کالو نه هغه دعا کړې وی ربنا وبعث فیهم رسولا یا الله راولېږي هغه مخکې ته تیر شو که تاسو کتلو کنه وی یا الله راولېږي په دوی کې رسول آیت نمبر 129 نو دلته هغه دعا قبول شو وی کما ارسلنا فیکم رسولا دی وجنه چې ما راولېږو مونږ راولېږو په تاسو کې هغه عظیم الشان رسول فیکم پتاسو کې دی صحیح شو کنه په مؤمنانو کې دی په عربو کې دی او منکم او دانه چې د بریلیانو د نور دی پوښ کنه نور من وجهن د چې منور دی خو د الله د نور نه نه دی پوښ من نور من الله نه دی دا خو جزئیت ثابت دی وای غل کینا د الله تعالی د جزئیت نشته منکم تاسو نه پوښ کنه تاسو نه دی عربو خو چې تاسو د جنس نه دی خاصه کار کوي یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه نصاب تبلیغ وتوخو تبلیغی نصاب د رسول سره آیاتونه د الله تعالی لوستل په خلق باندې ويزکیکم او بل سکی پاکی تاسو لرا که تاسو الته کتلیو کنا نو الته کی اول داسې ویلو تاسو هغه آیات وګورئ ربنا وبعث فیهم آیت نمبر 129 ربنا وبعث فیهم اے رب زمونږ راولېږي په دې کې رسولن رسول یتلو علیهم آیاتک آیاتک چې لولي پتا په دوی باندې آیاتونه ستا ورپسې سوی ويعلمهم الكتاب والحکمت تعلیم د کتاب او د حکمت ورکی بیا دریم نمبر کې وایو زکیم دلته کې سوې دلته وایو زکیکم هغه را مخ کې کو او پاکي تاسو ځکه دلته رسول راغلی دی نو د رسول دراتلو نه پس چې کې داغه کار عملی وی تزکیه وی نو په دی وجه باندې دا مخ کې کړو ال تک لا نه دراغله نو ال تک علم مخ کې په عمل باندې او دلته عمل را مخ کې ځکه چې دلته کې راغله د دې وجه نه دا بل څه شی شو بل بر کسه خی چې تاسو ته هغه خی چې نه وای تاسو پاغي پویدونکي دا څه شی دی نو دا وای علوم چې په دنیا کې څومره وی کنه د دې اصل په علم وحی کې وی دا ټول علوم چې دي کنه د دې بنیاد سره واحده ما د خدا وای یا بعض وی چې نا ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تاسو ته داسې سوخی چې مخکې په تاسو نه پوی دی هغه استنباطات دي د قران او سنت نه دا پکې بیا یو هو قران شو الکتاب الحکمت څه شو دا حدیث شو ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اجتهادي مسائل چې دا وتا ست داس یو طریقه او خی چې تو بیا سکه اجتهادات پکې پوه شو کنه د قران او سنت وای د وحی سره ستاسو ممارست پیدا شي نو تاسو الله تعالی د اجتهاد ملک درکې نو هغه علوم چې ته په مخ کې نه پوي دي اوس په قرآن نه تنا آشنا ناشنا نقطې راو باسي ښا حجي فذكروني نو اوس چې کله اختلاف جوړ شي نو ګوره یې اختلافات لانجی جوړ شو ته بس چل کې ته په دې اختلاف کې پارټیانو کې ولاړې په چوکونو کې بچي وي پلانې زنده باد او پلانې مرده باد الله وینا نه پلانې مې یادوا راشه پنځه کارونه وکړه په دې وخت کې پنځه کارونه وکړه چې ته په خپل په حق لک پاتې شي مکیږي یو بل پسې فذکرونی د اختلاف په وخت کې زنده‌باد زنده‌باد مکوي ما یادوي پوش ما یادوي الله یاد کړي یا الله الله بسنګ یادې الله یادولو اذکرکم زما یاد کم تاسو ډیر معنی علماو کړی دي سمان را فذکرونی یومانه کوي یاد کوي ما بالطاعت پطاعت سرا خلکو کې اختلاف ته ته مکیږه یوې پارټۍ بلې پارټۍ پس ته وګوره د الله حکم څه دی نو د الله د حکم طاعت وکا اذکرکم زبتا سو یاد کم بالرحمت پر رحمت سرا په عزت سرا دا معنی شو فذکرونی یا ما یاد کئ بالمجاهدتی په مجاهدی سرا پوښ کنا کوشش کوا عبادت کوا سکوا اذکرکم نو زه به تاسو یاد کوم بالمشاهدتی په مشاهده سره مشاهده د عبادت په اقسام کې یو قسم دی ان تعبد الله کانک تراه پوش دا مشاهده ده چې داسې عبادت کې لکه ته چې الله ویني دغه مقام ته ورسیږي دغه سره او مطلب دا دی چې هو خلکو کې اختلاف راغی نو ته خلکو پسې مکیږه د الله د حکم تابعدار شو چې الله سوي بس هغه پسې ځه مدا چې دا د پلاني خبره ده او لہذا دا خود مونږ لیډر دی نو چې هر سوي زبې منم هر سوي وای ځانتا خوش یو ماتوي زو سره دوزخ کې خوشاله ما خدای دې وسره تا بوزي پوښي او په دوزخ کې مونږ د هیڅ چا سره نه یو خوشاله ده الله د عذاب تا سره قدر نشته او تا سره د خپل قائد دوره قدر دی پوښي چې ته واجه لو سره په جهنم کې خوشاله تا ته پته نشته تا جهنم څه دي درې پوښي چې ته جهنم ویني به تا ته پته ولګي خلکو هیڅ دن کدن ټیټو شي نه دي پوښي از کورکم زما تاسو یاد کم واشکرو لی او زما شکر ادا کوي دویم کار بدا کوي نو په وخت اختلاف کې د الله طاعت دویم نمبر وشکرولی او د ما شکر ادا کوي خلک د چا چا شکرونه د اختلاف په ټیم کې ادا کوي کنه یو خپل لیډر پس روان یې رجی بس جدا او یې رجی بس مونږ منو کنه پوه شو زنده باد او فلانه هغه دغه شکریا ادا کوي الله وای زما شکریا ادا کوي ولا تکفرون او زما ناشکری مکوي خبل تکارو کدای دو کارونه لته یاد کړ ذکر کوا شکر کوا صحیح شو دریم نمبر دی اختلاف پټیم کې بل ادب زکا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو استعینوا بالصبر والصلاه پوښی مدد غواړی په صبر سره والصلاه او بل مدد غواړی په صلات سره بل ادب دال دکا چې اختلاف جوړ شو نو استعینوا بالصبر استعانت په صبر سره استعانت به صبر معنی مې راته کړې و چې هغه سوي کلکواله د استقامت ته مراد مدد غواړي یعنی په خپل کار کې چې بس د صبر کوم په خپل دین باندې تا به خلک یوې غاړې وي بلې غاړې تر چا سره ته خو به یوم نه مانی پوه شي یار د الله په دین ما بس کلکه ما پوه شو کنه زه نه وړم یار زست کوم چې هغه پلانې دا وي ډینګلې دا وي دې پس نه زم چې الله او رسول سوي دا غي پس زم زه چې پیغمبر ته وایي هغه پسې ځم زه چې صحابه ته وایي هغه پسې ځم زه چې تابعین ته وایي هغه پسې ځم شر القرون کې ما چا پسې رواني شر القرون هغه کې ترازی او ته ما ته خبرې کې د هغه زماني په کې چا پسې نه رواني ګم پوه شو کنه الکه مال د هغه دورونو خبرې پکار دي چې په هغه کې علما آزاد دي علما سو آزادو زبا په انقلاب کې بدا غي خلق پسې زم ښا خو چې په هغه پسې نظم چې هغه غریب پیدا په غلامۍ کې خو شو کنه د کفر نظام مسلط دی پیدا شو لکه مونږ او تاسو څه نور کنه خو چې بیا د کفر نظام مسلط دی پکې ژوند دی او د کفر نظام مسلط دی پکې لاړو غلامۍ کې پیدا په غلامۍ کې لوی په غلامۍ کې مړ شو هغه د ازادۍ په روح نه پويږي د اسلام په روح نه پويږي ور خدایات ساتي د اسلام هغه توتی چې هغه تا په پنجره کې بند کړی کنه د پیدایش ته وخت نه هغه غریب د پنجرې نه بغیر هغه له خوب نه ورځي هغه بل خواته نه پاتې کیږي هغه بیا راځي د پنجره کې پاتې کیږي ا بادشاہ فقیر اولی د غریب خزه سوال کولو وی راځم چې زو سره واده وکم دا مالدار شي او مطلب دا د سوال نه خلاص شي نو هغه سره وعده وکړو چې وعده یې سره وکړو نو دې راغله دې بل ورځ چې ګوري نو دغه دې هغه په کور کې په الماری کې دا په تاخ سوي په دې تاخ کې ځای په ځای باندې ډوډۍ ټوکړي خېدي بیا یو ځای ته ودرېږي وای وظیفه راړی یا خیر راوړی خدای مو بخا بیا هغه ټوکړه راواخلي بیا بل ځای ته ودرېږي خیر راوړی باچا ته تا نه دا خو نه وځي پوه شو کنه تا نه دا خو نه وځي خدای دې غار کا کړه طلاق پوه شو دا ولې هغه را لوي شوی په دې کې وا دا غي غریب دې ځای نه بغیر په بل ځای کې گزاره نه کوي پوه شو کنه نو دا څه دي دا د هغه دور مونږ ته مونږ خیر القرون امام ابو حنیفه رحمه الله د خیر القرون بطل او خزوان او ځوان پوه شو کنه دا ځواني وکړه چې شهادت ملاو شو خو لیکن ظالم ته دا ونه ویل ښا چې ته ظالم نه دا سه کلک انداز د جیل نه جنازه راوځي دا دا سند دلته کې زمونږ خو چون کې مونږ تاریخ بدلو کنه امام صاحب خزانه قبل ولا نه امام صاحب ډیر زیات کولو چې د اسلام یو حکم دی او هغه په حق باندې نه قبلولو نه وجه سوا امام صاحب ولې خزانه قبلولو وجه سوا منصور ته د منصور خلاف فتوا ورکړې و زید ابن علی ته وی جنگ وسره وکا بیا پسې محمد او ابراهیم دواړه چې حسن زامنو هغه دواړو ته وی جنگ وسره وکي منصور ځان خلاصول چې دا سره به ځان سره په قضا کې واخلم زما بشي هغه سره ها خوش ته ما دا دوکه کې د ظالم په دغه کې کوم ته قضا نه کوم د ظالم په حکومت کې قضاګان نه کوم ته ظالمي دا مسله دغه ځای نه ورانه مونږه نیمه راواخلو یاره قضا ډیر خطرناک مسند دی امام ابو حنیفه په هیڅ حالت نه قبلولو پوه شوې چې دومره لوګه راشي دومره حالات دغه شي خالی شي چې هیڅ څوک نه بیا در باندې فرض عین نه چې قبلې وي بیا امام ابو حنیفه رحمه الله ته ګناګار وای نه نه امام ابو حنیفه رحمه الله وی په دی حکومت کې نه قبلوم په دی حکومت کې پوه شو کنه او بیا دا نه چې په جیل کې په خپل مرګ باندې مړ شو زهر ورته واړول ګلاس ورته واړول او دا غي نه پس وی زر زر ورته بدن کوړې ورکې چې دا زهر پټکوار شي دا غي نه پس غریب وفات شو نو حقیقت کار کوي استعینوا بالصبر والصلاه نو کلک شي په صبر سره کلک ودرېګا او په صبر باندې روان شه والصلاه نو په صبر باندې سي په صبر باندې وتا ته امامت ملاويږي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين په صبر او په یقین سره امامت په دین کې ملاويږي ها وجعلنا منهم الله وي مونږ جوړ کړل د دوی نه ائمه امامانو امامان په دین کې ولی يهدون بامرنا بیان کو د دین زمونږه ولیم ته امامان جوړ کړ وی لما صبرو هر کله ته صبر وکړو یو وکانو بیااتنا یوقنون او دی پایات زمونږه باندې یقین کوونکی ځکه وی به صبر ول یقین تنال الامامه فی الدین خو څه کنه نو دا دغه یو دا کار وکړه دویم نمبر والصلات او بل څه کوا د صلات منز ادا کوا یارا په منز باندې د الله نه مدد غواړه یعنی خاص الله ته متوجی شه فریق د نوري کسی غیر الله فریق دا راشه د الله نه غواړه نو ان الله مع الصابرین په سورته بقره کې مخکې ورته ویلی واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره ودا کار ګران دی دلته نه وایي چې وانها لکبیره ولی دا استعانت صرف د الله نه غوښتل او صلات دا ګران دی دای الته ځکه ویلو چې الته بنی اسرائیل بابو د چا بابو هغه بنی اسرائیل ته ویلو بنی اسرائیل ته دا کارونه ګران الته کې ویلو الا علی الخاشعين مگر په خاشعين خلکو ګران نه دلته خاشعين نه وي دلته ځکه ونه وي چې هغه کیسه د بنی اسرائیل ور بنی اسرائیل په منځ کې خشوع نه وا او د دې امت په منځ کې خشوع شته نه دي سره دا ذکر نه کړه پوښوي والصلاه ان الله مع الصابرين یقینا الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی په معیت خصوصي سره خاص معیت خاص ملګرتیا د چا سره ده د صابرینو کلک خلق صبر سمانه ده پښتو کې معنی راځي کلک پوه شو کنه کلک چې ګنا نزان پک ګنا د پردان ساتلو کې کلک وي پوه شو کنه په طاعت کولو کې کلک وي په مصیبت وخت کې سوي کلک وي ګړې وړې نه وای د تصویر کې صابر ویل کېږي نو معنی دا راځي یقینا الله تعالی مع الصابرین سره د کلک خلق نه دی د الله تعالی غیرتی سره خوخي نه دا نه چې مطلب دا دی چې ته نرم سره یو بس پوس پوس کېږي او دا دین له پوس پوس کېدل دین نه دی ښا خو شي دین دا دی تکلک شه د الله دین ته ودرېږي چې څوک دې پکانی ولي چې کانه دتانه واپس تنګيږي دا نه چې ته وایې چې نه نه زه خو ملا یم د مالو چې پاغونده د ځان نه جوړه کړي او وایې چې مطلب دا دی چې څوک ګوتې دروړي ورانېږي نو بیا ځکه خو امتحان ته به نشو ټینګېدی که نه بیا به امتحان ته ته کله ټینګ شې نو تواغیتو امتحانات ته په تا راځي ستا په امامانو څه تېر شوي دي څه خو د هغې پوښتنه وکړه هغوی سره یې څه څه کړي دي څومره یې والي دي څومره یې ټکولي دي لیکن خبره اورور راغی خبره یو وا کلک ولاړو ودا به هم څوک واړی د دې ځای د دې خبرې نه به موږ څوک واړی پوه شو کنه عز الدین ابن عبد السلام راغه او کیناست مشوره شروع شو وی تاتاریان حمله کوي څه چلو کو ټول مولیان یو مشوره کې بل مشوره کې عز الدین ابن عبد السلام رحمه الله یو وخت ناس شافعی عالم دی وی بادشاہ معذور دی خلک وای دا مونږ سوایو پوه شو کنه دا ډیره سوای وی بادشاہ معذور کوي بادشاہ بولته لدی او نر سړی د تزه خیمه غلام دی غلام اگر امخ کې کوي هغه بادشاہ کې بادشاہ ناس ته ښا خوش وی سوق ته وی ظاهر به برسته وی لری کوي دی هغه عز الدین خو د خپل زمانی یو علامه وی خه سید بادشاہ معذوره بادشاہ معذوره که ظاهر راوړان دي شو غلام وخه وی زره ته قومندا والا کې دی جنگ وکړي داغه په قومنده کې جنگ وشو جنگ وشو تاتاریانو شکست وکړ بیا را جمع شو چې بیا را جمع شو بیا وی اوس مشوره هوی بادشاہ لاس چلو کی چې بادشاہ یو کس واخلې په دې مالدارو خلکو کې وای خلې بیا آزاد کې ځکه دی غلام نو غلام امامت نه صحیح کیږي امامت د پاره نو قومندې د پاره لہذا غلام دی وای خلې چې خرج شي او بیا بادشاہ په دې غوسه شو وی خما خرڅه وای استاد پوه شو د امیر ته ما ای غوسه کیږي باندې شریعت حکم دادې هغه وته وی غوسه کیږم بسنګ نه ایتا غزه برابر کړ کور کې ناس ته ظاهر وی ورشي فوجونه قتل کوي دغه زوی وته راغوي بابا فوجان نارل وی راضی بنه وی نه تا قتلی وی ابو کا ادنا من ان یقتل فی سبیل الله ستا پلار خو دین ډیر وړو کې چې الله پلار کې وجل شي وی د الله په لار کې مرګ بستا بابا ته ملاوي کې او دا وړه بهتره خبره ده وړه وړي کې شی ما وی زما څه دغه دی ونشو حکومت ناکام شو واپس شو ظاهر حکم کوي وزل شام نه وزا وی خفای ده کنه دا ته خبره را دغه په شام کې خامخا پروت ما کړه را واغسته د لړم په یو لکې د ویدان سره وړي پوش روان شو چې روان شو بس چې لد علاقې نه وته یاره د خار خلکو ته پته ولګی دا هر سړی کډه په خپل وګی خره چې بس عبد العزیز الدین وته نو مونږ په دې علاقې کې شته پوه شئ بادشاہ وی دا علاقه را ته خالی شو دا سو شو واپس کوي واپس راوستو بادشاہ بس دا خبر باندې به عمل وکړو پوه شو کنه او مجبوری دا کلک خلق داسي سړیا ان الله مع الصابرین چا ورته سووی پوه شو کنه الله تعالی د کلکو خلکو سره دی چې سو کلک شي کنه نه دا خود بدلتے نہیں قرآن کو قرآن کو بدل دیتے ہیں خپل بدلیږي ناراضي قرآن کې هر اورز د ترمیم هر اورز چې کوم دی نو دی وای دا د دې باندې گزاره کیږي او په دین گزاره کیږي هر شي ته مونږه اسلامي راو باسو کنه هر شي ته ک بینک راوته نسود نظام دې مونږ ته اسلامي بینکاری راو باسو که جمهوریت راوته موږ ته اسلامي جمهوریت راو باسو غم مکوا موږ په دې کې سره گزاره وکړو کدا او شو چې مطلب ویډیو راوته نو موږ ته اسلامي ویډیو موږ هم دغه شي موږ ته اسلامي ویډیو راو باسل نورور کبل ورس شراب راو دغه شو ډیر عام شو کې دي چې موږ ته اسلامي شراب هم راو باسو چې خیر درس کوي نو دا سری دا بدلول لا بدلول دا نه دا کلک خلکو کار نه ها کلک خلک داسي چې ان الله مع الصابرین خوشوي دا بل وخت اختلافات کې ځان نه چرګ لکې م جوړوا چې کله اخوا اوړي او کله دی پاوړي د هواګانو سره د ځان نه سپین بوتل جوړ کړي چې شین شربت تر کې څوک واچي شین ښکارې چې سور در کې واچي سور ښکارې پرېګ د سړی په خپل موقف باندې کلک ودرېږي ها دا کلک واله غواړي ان شاء الله ولا تقولوا الحمدلله موږ او تدا کوم ملګری ناس دي الله دې استقامت ورکړي الله دې کلک کینو کلک خلق راوتی دي الحمدلله ولا تقولوا لمن يقتل بل ادب دک اختلافات او لانجه فروانې شوي اوس په اختلافاتو کې مړی کیږي قتلونه بکیږي نو تعظیم د شهداو دا سه نه چې بی ځای خبره چې کوم دی غدر نه وشي بی ادب خبره در نه وشي نو دا ته بل ادب کوي ولا تقولوا موای تاسو لمن د پار لمن هغه چاته دا هغه چا بارکی یقتل فی سبیل الله چې او جل چې په لار د الله کې سبیل الله چې قران کې راشي مراد بتنه سوی لکا مراد بتنه اعلاء کلمت الله وی ولی دا معنی په حدیث سره کو کنه چې قران یو کله تفسیر په قران سره کې کله په سره کې په حدیث سره کې حدیث کې څنګه راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغوي یا رسول الله یو سړی بهادرۍ د پاره جنگيږي یو سړی غیرت د وجې نه جنگيږي یو سړی د دې د پاره جنگيږي چې غنیمت حاصل کم یو سړی د دې د پاره جنگيږي چې زما مرتبه خلق ویني اي ذالک فی سبیل الله وکم یو پدې کې فی سبیل الله دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا سوک چې جنگی کی د دې لپاره چې د الله کلمه پورته شي فهو فی سبیل الله هغه د الله په لار کې دی د الله د دین د حاکمیت پورته کول څه دی پورته کول دا نه دی چې پاکستان کې مونږ به اعلی کلمت الله کو چې کله مونږ فتح کو نو زمینار پاکستان په سر به کلمه لیکو ایستانه مخکې لیکل پوه شو کنه یا به موږ یو غټ بلډینګ جوړو چې ټول نه اوچتي چې موږ په کلمه ولیکو چې اعلی کلمت الله راشي اعلی کلمت الله اعلی دین الله پوه شو کنه حاکمیت د الله د دین چې د الله دین په ټول باندې حاکم شي او ټول نظامونه لاندې شي محکوم شي دانه چې د الله دین محکوم دی مونږ بګورو چې د الله دین د جمهوریت سره برابر دی او که برابر نه دی او که څه ماته وی اسلامي جمهوریت خو څه کنه ته نه مانی ما اسلامي جمهوریت کرتانه پښتنه کوم دا جمهوریت تابع د اسلام دی او که اسلام تابع د جمهوریت دی ټکی خود ودی خو دا صحیح د جوړیږي او کنه جوړیږي خدا ته اسلام تابع د جمهوریت دی او که جمهوریت تابع د اسلام دی ما ته جمهوریت تابع د اسلام دی ما کوم ځای کې راغلی جمهوریت تابع د اسلام دی وی دا آئین کې راغلی چې قران او سنت کې منافی کوئی قانون نہیں بنے گا ګوره وی دې پټول حاکم کړی دی ازستانه تاسو کوم چې دا قران او سنت کې منافی کوئی قانون نہیں بنے گا دای چې دی آئین ته وردن نکولو لیکلې پکې دای په کوم اصول وردن نه کړو دای ویلو چې یاره الله دا وایي لہذا دا سودی کوي او کنه د پارلیمنت ارکانو په دو تهایی اکثریت سره دا دفعه پاس کړي و پوښوي دای کی خو د خلکو مخه ته دا چې قران او سنت کې منافق کوئی قانون نه بنےګا دا یو ټکی دی نه نه ته په ووټ ورکې کنه ورکې او زه خو ورکو بل وی زه ورکو بل وی زه ورکو لس کسان ورکړو خاصه د بل دا دوه تهایی اکثریت راغې بس لہذا دار د آئین د فشل صحیح شو کدی لاسو کسانو نوې پاس کړې بیا بس نه چلو بیا دا د آئین آرټیکل نه جوړې دو دا د 227 بیا نه جوړې دا نو تی په ایمان وای چې دا پاس کولو کې بل چاته مجبور شو دا د اصول جمهوری اصول ته اکثریت ته مجبور شو د د پارلیمنت کې پوه شو کنه نو دا اسلام تابع شو جمهوریت او جمهوریت تابع شو د اسلام جمهوریت نشو تابع د اسلام اسلامي تابع کو دا غي د اصولو چې تاسو پاس کنو شي بجي او که تاسو پاس نه کنو نه بکیږي نو دا خو د اسلام دا غي تابع کو او الاسلام يعلو ولا يعلى علي اسلام سوي دا پورته وي په دبانې بل شي نه پورته کیږي نو تب جنگ د سره پاره کې لمن يقتلوا د پاغه څوک چې قتل کړی شي په سبيل الله لاعلاء کلمت الله د پاره د پورته کولو د دین د الله د حاکمیت د دین د الله تعالی د پاره زمونږ او تاسو جنگ د الله د دین د پاره دی د اقامت د شریعت د پاره دی د نفاذ د اسلام د پاره دی صحیح شو فی سبیل الله اموات موای تاسو غی تم دا غی په باره کې اموات چې دا هم اموات چې دا مړ دي دا غی په باره کې هغه ته دا موای چې مړ دي دا د بدر غزا رااله په دې مسله کې چې د بدر غزا رااله نو صحابه پکې شهیدان شو سوار لس کسان نو چې سوار لس کسان شهیدان شو نو الته کې به یو ویلې یې رپلانې لاړو کنه خوندونه ته پاتې شو بل به وی پلانې لاړو خوندونه ته پاتې شو نو دا مړ شو کنه ګوره دا څنګه چلو شو الله وی وو دیتا مړی موای دیتا مړی موای پوه شو کنه دې ځای کې نشاپوري وای دغه وای فرا وای فرا خو شو کنه نحوی دې کنه لوی امام دې بغوی تفسیر لیکل لري هغه وای چې څنګه وته مړی موای قاعده او اصول خدا دی چې چا پوری حکم مبدا قائم شي خو حمل د مشتقي په هغه باندې واجب دي حمل د مشتقي په هغه باندې واجب دي څنګه مبدا قائم شي حمل د مشتقي خو چې قاعده خو نحوی ټول یې رشي دي نه دغه مفتی صاحب سوال وکړل ضرب یې وکړو نو خامخا هغه مشتق د ضرب سره ضارب دی هغه د ته خامخا وایي چې لکه دا سړی سره ضارب دی اوس انقطاع د روح او د جسد رااله نو چې رااله د روح د جسد نه اوټو چې اوټو نو مړ خو بوته وای نو څنګه چلو کو ناغه وای فرا وای او دا دغه برهان کې شاه منصور بابا لیکلی دی خود درین ها دادی پوه شو کنه نو روح او د بدن جدای خوراله البته د بدن سره تعلق شته دي که نشته دي موږ وایو بالکل شته دي نعمتونه د اهل سنت والجماعت عقیده دارا چې د نعمتونو احساس او د عذابونو احساس دواړه روح او جسد دواړو تکیږي ها دا معتزله وایي چې د جسد تس نشته دي دا قصه صرف څه ده روح ته مونږ وای نه په عذاب د قبر حق دی دی جسد سره روح پکې دن نه نه دی او شان ورته صاحب ځکه وای کنه چې اصلا روح به جسد تعلق نه دار ده هغه اصلا دا معنی ده چې مطلب پکې دن نه نه دی خو لیکن دا خبره ده چې د روح د جسد سره خبره بر تعلق دی او نن سبا خدا سي آلات قرار چې دی مثال ته ضرورت نشته دی ریمونټ دا په دغه کې دن نه نه خو لیکن د دې نه کار کوي کنه کوي کوي که نه کوي پوه شوې نو دا د وګوره دغه ګاډي سره دغه دغه سره دغه عالی سره تعلقي ریموټ کار کوي دغه شانته نور دی د بر نظمکه تر نار دا کوي رنګ په دې ځمکه کې خود نور نشته دی کنه زموږ د خود ځمکه په سر نور نشته دی ورنا نشته دی ګرمي نشته دی هغه محسوسيږي نو دغه شانته ارواح ته دوی چې اگر فی اجواف الطير الخضر الترازی هغه ججور دغه شنو مرغو کې دي لها قنادیل معلقه بالعرش د عرش د لاندې قندیلونه راځوندي پانوسونه هغه کې ناشتي تسرح من الجنه حيث شاءت جنت کې چې کم خواځړه غواړي چکر لګي خو شو کنه نو ته وای الته دي کدل تری وای دواړو الته دي تعلق دلته شته تعلق دلته شته دا زموږ عقیده ده د سنت والجماعت دا دې کې زمونږه عقیده دا ده البته په دې کې د انبیاء علیهم السلام حیات چې دی هغه د ټولو نه اکمل دی اجمل دی احسن دی اتم دی پوښ کنه انبیاء علیهم السلام حیات په ټولو کې کامل او تمام دی پوښ کنه د د نور خلقو نه نو دا هر چا په خپل خپل مرتبه کې دی خجی بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ها دوی ژوند دي نو دا کم حیات دی دوی، نو ابن کثیر وایي، بل احیاء فی برزخهم، بلکې دوی ژوندي دي په برزخ خپل کې، دا د هغه معنی ده. پوه شوې؟ بل معنی کوي، شاه منصور بابا معنی کوي، بل احیاء بلکې دوی تر و تازه دي، هغه د هغه ځای نه معنی راخلي، پوه شوې که نه؟ فاحیینا فا دغه څنګه راضی غرست راضی کنه چې الله تعالی وې د باران حکم نو چې باران حکم فاحیا به الارض نو راجوان دای کم په دې باندې زمکا نو زمکه ته روح راشي نه تازه کم په دې باندې زمکا بعد موتها پس دو چوالی دا غینا نو هغه معنی د تر تازه کوي ها پوښوي او موږ وای بل احیاء فی برزخهم بلکې دوی ژوند دي په برزخ پل کې ابن کثیر معنی کوي دغه شانتی آلوسی وی بل احیاء بلکې دوی ژوند دي څنګه ژوند دي وای ولکن لا تشعرون رستو نه ځی کنه مخکې په ځای ولاړ او معنی کې هو ولکن لا تشعرون وای په خپل پوه شي لیکن تاسو نه پويږئ تاسو دوی د حیات نشي تشریح کولای چې کم حیات دی یاره مونږ ته پته نه لګی نو پوه شئ بس الله وی لا تشعرون کنه ته نه پويږئ نو بس غلې سکنه د دین اخوا پکې یو وای داسې دی ابل وای داسې نه دی مونږ دیواله ته وای تم نه پويږي نه دیواله ته وای تم نه پويږي بس دا د الله د الله ته پته ده الله په مونږه مهر لګاو ټاپه په خلی لګول چې غلې کینه نه پويږي بس نه پويږي الله سیدا دا خبر خلاص شو دی اختلافات لاندې ته ضرورت دی خلکو د ژوندو کیسې نه خلاص کړي ا دې ته قبرونو ته کوشتي وي په قبرونو کې مړې اوري او مړې ناوري او مړې دغه کوي او مړې داسې ژوند دی په حیات دنیوي سره او په حیات برزخي سره او د ژوند دی الکه تفریق د مونږ دلته کې ژوندۍ سم نکړل اته زی په مړ ورکو دیږي دا د د د باطل منسوبي دي چې په مونږ او تاسو کې اراده نه کوي خلک په ټکلو ټکلو تقسیمای په غیر ضروري مسایلو کې دا کوي او بیا په دې خپل حکومت کوي امامت صغرا یو بل نه منو د د پسې مون نه کو نه پنځپیرې دی هغه د پسې مون نه کو دا دی باندې دی دا لاندې خو مروانی کړی دی خو امامت کبرا بیا د زرداری سیب منو امامت کبرا بیا د راحیل شریف منو امامت کبرا بیا د چا منو د نواز شریف منو ولکه زنادقه ملحدین مرتدین کفار هغه په ځان باندې امامت کبرا کې منی نو دا غټه مسله د امامت صغرا ده کړي امامت کبرا ده د خدای بندګانو دا مسلې مرا شروع کړي او لاندې په دی باندې مناظره رواني پرېګ دی سړیا ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پويږئ خو بهر حال البته په دې کې دوی دوه لاندې کړي دي روحونه چرته دي روحونه چرته دي سو کوئی روحونه په جنت کې دي یو قول لاره ها بل قول دار چې نه روحونه پس کې دي په علیین کې دي بل وای په دروازو د جنت دي بل ابن حزم وای د قبر خوا کې دي پوه شو کنه بل وای چې نه په ابن حزم وای چې په هغه ځای کې دي چې په کم ځای کې مخ کې مخکې کوم ځای کې عالم ارواح کو اوس هم عالم ارواح ته تللی بس ټیک څه خلاص شو بل وای چې نه دا روحونه چې کوم دی نو دا د قبر خوا کې دي بل وای چې نه دا روحونه چې دي کنه نو دا په سجین او په علیین کې دي دا بس اقوال دي او بعد وی چې نه دی کې فرق دی د خاص خلق روحونه هغه په دغه کې دي په جنت او په علیین کې دي او د عام خلق روحونه هغه د قبر خوا کې دي والله اعلم خو څه کنه دی عالم ته مونږ نه تلې چې کله ورته لاړو ان بس دی حال ته ګور څه کم ځای کې دي ولنبلونکم لام وقع عن القسم نون تاکید ثقيله او چې دا ټول پکې راغل او قسم می دی خامخا مونږ به امتحان کو استاسو اے مومن ذات بنی احسب الناس ان یترکو آیا ګمان کوي خلک چې دوی پرې خو دې شي ان یقولو په دې خبره باندې آمنا چې دوی آمنا وای وهم لا یفترون دوی په امتحان کې نشي چولې نه امتحان بدی کیږي بشیئن خو په لږ غوندې څیز به کېږي شی ان قلت طرف ته اشاره ده لږ غوندې شی به وي لږي په مونږه خو دوره غټ غټ امتحانات رالل دا لږ دی الله وایي و دا په دنیا کې دی په آخرت په مقابله دا ډیر لږ دی هیڅ خبره نه من الخوف د یرینا یره به در باندې راځي صحیح شو د دشمن یره به راشي پوه شوي چاپی به راشي دا به د الله امتحان تکویني امتحان دی په دې کې تشریعي نشته دی ته به په خپل ځي میدان د جنگ ته بیا به در باندې یاره راضي که به نه راضي یاره به راضي ګوره ښه یاره به وي او دا به تشریعي امتحان شي ښه په خپل اختیار سره تللی وم خو لیکن دا خبره ده چې مطلب یاره به پکې و بشیء من الخوف او په هغه لږ غوندې څیز د یارې نه والجوع او د لوږې نه لوګه بدر باندې راځي قحط پراشي تشکیل کې بدر سره خوراک نه لوګه رااله یا دا شوا چې تشریعي طریقې سره روزه به ونیسي نو په روزه کې بلو راضي کې باندې راضي دا راضي ونقص من الاموال او په کموال د مالونو سره مال به کم شي ها مال به پس کمیږي قحط راغې نقصان دیو په تجارت کې او یا تکوینی شو دا هو تکوینی شو تشریعی راشه زکات پور کې صدقې بور کې ته ویني چې مال خو کم شو نه نه خیر دلا به کمی ول انفس او په کموالی د نفسونو سره نفسونه څنګه کمیږي نفسونو کې خو کمی نه راځي خو نه کمیږم کمواله د نفسونو وای په بدن کې مرাজি ومن نعمره او هغه څوک چې موږ ورته عمر ورکو نو نکسو په خلق د د په دې قوتونو کې سره ولي کمزوري راولي دا قوتونه کمزوري شي بیا ور لاس لا سره پیږي ښا پوه نو دا حالت تا یو دارا یا ول انفسي نفسونه کمیږي سړی بر سره کم شي څنګه شهیدان شو سو نو سپکه لاړل سرندر شو تسلیم شو نو ته کم پاتې شو کنه الله وی ودا امتحان روان دي چې دا سيزونو کې در باندې کم راتلو ته ډایرکټ سوچ کوچ لنه بلوانکم د امتحان د کرخې لاندې دا خلمه لا امتحاني حال له روان بیدا والثمرات او پکموالی د غلو سره غلی به د کمیږي یار دا پکې خاص ذکر کړه دا د خوراک سره اگر چې مخکې دغه ویلې چې ونقسم من الاموال ما اموال کې راضي خو لیکن دا خبره چې غالبا خاص طور سره کم شي غلې به پوجي سبو شي او یا به مطلب دار چې زکاتونه به ورکې اتنا عشرونه به ورکې یا دار چې واستمرات ثمرین مراد وې سره ثمرات امام شافعي وې ثمرات الفؤاد ثمره د زړه دا هغه څه شی وهی الاولاد اولاد د معروف اولاد بدر نه اخلم یارا نو دې ته بدان تیارې نو چې دې ته تیار شو نو وبشر الصابرین زیر ورک کلک خلق تا زیر ورک صبر کوونکو خلق تا چې کم په دې حالت باندې صبر وکي نو هغه ته زیره ورکا خو په سبانه زیره ورکا هغه مبشر به ذکر نکړو چې وسه د سه زیره ورکا دا هغه بیان ته نشي اورې دی هغه دومره غټ شی دی کنه دا حذف تعمیم د پاره وکړو چې دومره سيزونه دي کنه د زیری چې هغه ډیر زیات دي بس پرېګ د هغه وبس خو سره دومره شته زیره دی درته ښا څه شی دی دې نه برداشت کولای زړه باندې اټ پیل کی پرېګ د بس غلې شه خوښ وي نو چې د دین اوتی نو اوس د تعالی وای تکلک شکلک خلق کم دی کم به معلومیږي الذين دا کسان دی دا صاحبتهم چې کله ورسیږي دوی ته مصیبت کم مصیبت کم تکلیف ورته ورسیږي نو قالو دوی وای انا لله یقینا انا لله انا عبید لله مونږ بندگان د الله یو تابعدار د الله یو بس چې سره باندې کوي دا غو خوخه د مونږه منو صحیح شو و انا الیه راجعون او یقینا مونږه غي الله تعالی طرف ته واپس کیدون کیو دا وینا او کی قولا و اعتقادا هر مصیبت سره اذا اصابکم چې کلم وته مصیبت ورسیږي دا چې تا مړی پورې خاص کړي چې مړی وځي ته انا لله و انا او چې عام مصیبت تر باندې راغې ته وای نه بس بس الله دې خیر وای کی بیا ان لله غټین کې موای ها قولا مو وای اعتقادا مو وای عقیده مو دا وی چې لکه مونږ د الله بندگان یو بس چې سیرا باندې کول مونږ باغ طرف ته ځو و انا الیه راجعون نو اوس چې دا امتحان تا پاس کو کنه دا پینځم شو په دې فارموله باندې به څه کېږي ته به د لانجو نه بچ کېږي ها اوس راځه چې دای وته ویل اولایک علیهم دا کسان چې دی علیهم په دوی باندې صلواتن صلواتن شاباسه دې آفرین دې مر ربهم د طرفه د رب د دوینا پوه شئ دا کې صلوات معنا څه ده شاباسه آفرین صلوات معنا ده کې ثنا ده ثنا ده الله تعالی طرف نه پښتو کې وسه معنا کې ثنا ده الله خوي نو چې خوي پښتو کې موږ آفرین وای پوه شئ کنه دا الله تعالی طرف نه ګڼ شاباسي دي څو ګڼ آفرین دی وای آفرین ویل کدا دومره تکړه خلق خوش وی ورحمتن او بل د الله تعالی تر طرف نه خصوصي رحمت دی د صابرین باندې د الله تعالی خصوصي رحمت دی دریم واورا واولائک هم المهتدون او یقینا دا کسان چې دی المهتدون دا هدایت مندون کې دی حق تر رسیدون کې خلق هم دغه دی چې دا څه کلک پاتې شي نتیجې دی خلکو ته ملاویږي اته کلک نه اوړي راوړي نو بیا خامخا د چا غلام جوړیږي دی به حق تور رسیږي نو دا واولائک هم المهتدون شو خام دیو حضرت عمر رضی الله عنه دا آیات لوست بیا ویلی نعم العدلان و نعم العلاوه خو انډی دی دوا او خسر بارې دی سربارې پیدا نه انډي مونږ دې توایو کنه چې زناور هغه یو طرف ته او بل طرف ته ابیا په یو مینس کې یو شی کې دي که خیال دې کړی دغه دوه انډو لپاره د مون سرباره وای پوه شئ نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې کله دا آیات واوریدو چې صلوات رحمت و نعم العدلان خدوا انډی دي و اولائک هم المهتدون و نعم العلاوه خسرباره دې پلا پیدا خو دې رجب شه دا یو صابر ته دا ملاو شو معیت ورته ملاو شو ان الله مع الصابرین امامت ورته ملاویږي کنا وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا خوشوي دا ورته ملاویږي نو صبر کې ډیر زیات دغه دي خنه نعمتونه دي دا ایت بیان کړ تر دې پوری د توخل خا چې ګوره قبله بدل شو وجه سوي سلور ذکر کړ کنا خوشوي لله المشرق والمغرب اوس دوی بل اعتراض وکړو مونږ ستا رسالت ځکه نه منو رسالت دې ځکه نه منو چې ته په شرکی ځایونو کې ته څه کې ته سعی کې هغه څه دي صفا ده او مروه ده صفا او مروه کې وي ته منډې تړلې وهي څنګه په جاهلیت کې یو خدای او یو سړی و سړی نوم اساف او د خدای نوم نایله وا دې دواړو چې کوم دنو په بیت حرم شریف کې څوک لا بدکاری وکړه چې بدکاری وکړه الله تعالی ته نس جوړ کړی تیګي جوړ کړی ګټي جوړ کړی هغه دور کې خلکو چې کوم درا واغستل د عبرت د پاره یو په صفا کې خو بل په مروا کې ورسته چې وخت تیر شو خلکو وی دا خو معبودان د دړې بزرګان خلک پوه شو کنه دا همیشه داسې کیږي پوه شو کنه هغه سړی وای چې دغه کړو هغه پیر سره ډیر زیات وخت تیر کړو چې ډیره زمانه سره تیر کړو چې تلوي پیر سره مال خو سره راکا پوه شو هغه ته یې هغه خر بچی د ځان سره بوسه هغه د خر بچی چې بوتلو نو هغه په لار کې کوسه وته وای کنه هغه په لار کې مرش چې مرش نو دا غال ته خخ په مزار کې جوړ خلکو ته دا داسې بازار خلک راځي او روپۍ پیګټي د لاړ د پیر سیب شکرې لا پیر سیب هم یاسه مزار ته جاهلان پیرانو کړه مزارات والے هغه چې ورغه پیر سیب ته یاره پیر سیب بس من هم هغه ته څنګه وړي برکتی کوچونه دی هغه مې خاف کوي خلک راځي مزار لا خلک ته سوالونه کوي او ډیر زیاته فائدہ پر روان پوه شئ هغه ته وی خاوی دا چې کوم مزار ته ناس اندار دغه پلار اوس وی دا وی دغه پلار وی دا ما سره مړو نو دا سری دغه شانت کارو شي کنه نو دای رور وی دا بزرګان هغه زنا کړو دې کې به منډه ترړې واله خیر او مرور زمانه سره هغه بیا ختم شي چې بیا نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه سعی کول نو دی ویلي وی دا سعی دې راغی د وجنه کوي دا هغه دغه اساف او نایلی ته يهوديان خو چون کې ځان ته مشرکان نه وي نو ته وي ته شرک کې مونږ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته وي ستا په دین کې شرک کې مونږ ځکه نه درځو الله تعالی دا غي جواب کوي چې ولکه دا شعائر شرکیه نه دي دا شعائر د توحید دي دا د موحدینو د موحدینو د مؤمنانو دل ابراهیم علیه السلام او داغه بی بی وهاجره رضی الله تعالی عنها پوښ کنا هغه دلته کې راوستي وا هغه غریبی کله صفات او کله مرواته د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د دغه د پاره منډه تړلې والي وي دا غي په نتیجه کې دا منډه الله تعالی ته خوښي شوي هغه دغه کړي د توحید د پاره غیر راغلی سره پاره راغلی دغه د توحید د پاره راغلی ته ابراهیم کې براشي کنه چې سوي چې ما دا خپل بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا الله ما خدا خپل بچی چې کوم دی په داسې وادي کې چې هغه بے فب آب و غیا دا ما ال تذیرا کړل استاد کور پاکي سره پارا ربنا اے رب زمونږه ليقيم الصلاه چې پابندي د مونږ کی الله چې پابندي د مونږ سره توحید دی نو د توحید د پاره مې راوستي دي الله وی دا خدا غي شعائر تاسو ګوري ان الصفا یقینا صفا چې دا صفا الحجر املس هغه کان چې هغه توی مین خویا کان دی دا یو غونډی دالته کی پوښوی ول مروتا او مروه مروه الحجر الاملس الابيض الذي يخرج منه النار پوښوی هغه کان چې سپینوی مین وی هموار وي او دا غي نسکیږي دا غي له اوروزي مونږ او تاسو ته سوي بکره وته وای مونږ ته بکره وای تاسو خدای خبر سره اسپین کان یا سیوټا کې نو غرنا وکي پوه شو کنه نو هغه دي ها او وته وای دغه ټکی دی ول مروتا او مروا نو دا دو غونډای شي من شعائر الله دا سدي د شعائر علی من شعائر الله من شعائر دین الله شعائر جمع شعیرتون شعیره اخ خبر ورکول ته ویل کیږي خا اشعار خبر ورکول نو شاعر علامی ته ویل کیږي من شعائر الله من شعائر دین الله د علامات د دین د الله تعالی نه دي دا د الله د دین د ملت ابراهیمی خصوصی علامات دي د خدای بندګانو تاسو نه دین شعائر شرکیه جوړ کړی ورکه احساس ونه اله دا هغه مبارک نه دي خجی شعائر الدین الله کې بیا دغه چې سس دي نو دا خدا مخصوص عبادت دي دغه رنگ بیت الله دی دغه رنگ مزدلفه دا عرفات دی د مسلمان په شعائرو کې ګوره ګیرم علماء لیکي ها ګیره د پوښ کنه پټکې دی دا وصله سره وصله دا یې لیکلي دا ویدانه مسلمانانو مسلمانانو پس کې په شعائرو کې دا هم موږ تاسو نن وایي چې وسلې مګر زوي من شعائر الله د علامات د دین د الله تعالی نه دي فمن حج البيت نو سوق چې حج کی حج کوي قصد کوي حل حج په لغت القصد بیا حج په اصطلاح کې د بیت الله شریف قصد او اراده کول په نیت د زیارت باندې لپاره د ثواب نو داسې د حج دی فمن حج البيت سوق چې حج کوي د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره کوي عمره اعتمر یعتمر اعتمارا دا زیارت ته ویل کیږي خو بیا هغه خاص زیارت ته بیت الله دی فلا جناح علیه نو نشته د ګنا په د باندې ان یطوف بهما چې طواف کې د دې دواړو په میانس کې ها طواف ګره ما تاسو ته ویلو کنه چې طواف ګره نو په صفا او مروه کې خصوص ګول نه تاویږي ماره ته ځکه ویلو طواف ګره ګول تاویږي ته نه وای طواف ډیرو چکرو ته وای کاغه ګول یو کاغه نیغ وی په سا صفا مروه کې خلک داسې داسې دی راځي هغه سړي هغه سعی کوي کنه هغه ته طواف وی ان یتوف بهما چې طواف کی سعی کی بهما په دې دواړو باندې دا ګناه پی نشته دی هغه د صاف او د نایلی هغه فکر سو هغه ختم کړو چې دا خدای الله د دین د وجنه په دې کې دغه ګناهونه نشته دی ومن تطوع خیرا او څوک چې قصد کی خیرن د کم خیر کار د کولو خیر څه شمار ته وي ما ثبتا بالکتاب والسنت ته په قران او سنت سره کم شی ثابت یو ته خیر ویل کیږي نو څوک چې قصد کی خیر اگر چې معنی ډیر راځي خیر په معنی د مال سره خیر په معنی د او اثر خیر خیر ډیر معنی راځي په معنی د ایمان سره او راځي خپل خپل ځای کې ومن تطوع خیرن څوک چې قصد کی خیرن د خیر د هغه چې هغه د الله او د رسول نه ثابت وي فان الله شاکر علیم نو یقینا الله تعالی شاکرون شکر کون کې معنا ونه کوي ګورخه الله تعالی شاکرون قدردانی کون کې د عملونو د بندګانو او علیم الله تعالی پوهه د بندګانو شاکر د الله په صفاتو کې یو صفت ده کما یلیق بشانه هغه ثابت ده او مونږه معنا سکو د قدردانی کو او د عمل جزا ورکول دا غینه په احسن طریقې سره دا د شکر معنی د الله په دغه کې مونږ او تاسو د عمل جزا نه مونږ خو شکریا ادا کوو کنه علیم الله تعالی په دې بندګانو خپل باندې چې څوک دا ثواب پنیت د شرک کوي او څوک د الله د رضا لپاره کوي صحیح شو ټول اعتراضات ته واړه د پښو کنه يهوديانو ته سم ډزې ورکړې پدې کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت دی صح دا اعتراض غلط دا غلط دا غلط دا غلط اته اعتراضات ته غلط او باطل ثابت کړ بیا ورته وی تاسو ځان ته شیشه ونیسئ تاسو څنګه یې او بیا د هغې نه پسې ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمي دی ثابته شوه د اول حصینه لا اله الا الله د دویمې حصینه څه ثابت شو محمد رسول الله ثابت شو چې ثابت شو اوس د دینه پسالی کتاب باندې وسرت کوي چې ښا اوس دغه دواړه خبرې ستاسو په کتاب کې ثابت دي تاسو پټاوي کې نه پټاوي تاسو دک مسلې پټې کړې دي نو راځه چې اوس د دې مسلې کاتمین څه دي د دې مسلې پټون کی دا غوی لپاره زجر بیا دا غوی د توبې طریقه ک بیا ونکې نو بیا تخویف ورکې مضبوط ان الذين يقيننا كسان يكتمون چې پټي ما انزلنا چې مون نازل کړی دي من البينات والهدى دا هغه واضح دلائلنا په تحویل د قبله باندې یا البینات مطلقاً هغه واضح دلایل په اثبات تر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې والهدى او هغه هدایت د بینات نه مراد بعد وی چې سدي داغی نه مراد وی البینات هی الاحکام بینات احکام دی والهدى الدلائل هدایت دی دای دلایل دی ښا صحیح شو نو احکام مونږه بیان کړی دي دلائل داغیم بیان کړی دی یا البینات فروع احکام دی والهدى دا عقائد دی دا چې مون بیان کړی دی او دک سو پټی من بعد ما بیناه پس دا غنه چې مون واضح بیان کړی دی للناس خلقو ته په کتاب په کتابونو کې الکتاب دلته کې جنس ته مفرد جمع ټول باندې اطلاق ای مراد ته جمع ده فل کتاب په کتابونو کې اولایک دا کسان چې یلعنهم الله نو په دې باندې لعنت وی الله تعالی الله دا د خپل رحمت نه لري کړی دي د مسله پټای او مسله چې کوم د نخکارا کوي نه ودا الله بندګانو ولې د دې لعنت مستحق ځان ګرځوي راځي واضح حق بیان کوي او بو توبه وایي شهادت شهادت وایي نته شپ شپ کې او شپتالو نه وای دا ښکارا کا یلعنهم الله سوره خطرناک وعید ده یبعدهم الله عن الرحمت الله به دا رحمت نه لری کی چې دا رحمت نه لری شي هدایت ورته بیا نه کیږي او شو کنه بیا ورته هدایت کله کیږي هدایت خود الله پر رحم باندې کیږي او علی هدم من ربهم خلق په هدایت چې جوړیږي د رب د طرفه چې د رب رحمت ختم شنو بس لاړو بیا هدایت هدایت نه کیږي نو ورځ تر بله باندې خبره د بل نه خطرناک راوځي بل او بیا د بل نه خطرناک راوځي ولی مسره دې پټه کړې ده حق نه بیانې خضر ته معلوم دی خو واضحه په قران کې پروت دی په حدیثو کې پروت دی ګوره خدا ګوره د الله تعالی تر طرف بیا مهوري خچو لګيږي ويلعنهم اللاعنون او لعنت وي په دوی باندې لعنت وي انکی لعنت ویونکي څوک دي څوک په لعنت وایي الله تعالی نه بغیر بیا نور ملائک په لعنت وایي صحیح شو انسانان هم په لعنت وایي لری کا ورکه کړي خدای تبا کی پوه شي کنه هغه چې کم حق پرست او خلک دي دا رنګ حدیث کې راځي بد دعا ورته کوي په اوبو کې میان پوه شي کنه په هوا کې مارغان په سړو کې میږي چې الله دې تا تبا کی حق دې پټ کړی دی د الله دین نه بیانې ور دا سره خطرناکه خبره ده ښا دای د دنیا دغه ورکو د دنیا تخویف ورکو ښا اول کې زجر شو یکتمون ما انزلنا بیا دا غینه پس تخویف شو دنیوي اوس ورته وای د توبه او با سره توبه توبه خشیری الا الذین مگر پاک کسانو باندې ها نشته لعنت الله تابو چې توبه وباسي توبه وباسي رجعوا عن کتمانهم د خپل کتمان نه واپس شو و یار دا کار نه کوم نن خبره واضحه کومه را دې چې سپینه خبره را کوم خا وشوا واصلحو بل د اصلاح کی د ځان چې کم باطل کې دی ور دن نشوي نو راشي بس په خپل باندې حق اختیار کی وبینو دریم کارو کی وبینو بل کاردار چې بیانو کی واضحه کی خلکو تم خبره یو د عوام توبه ده د عوام توبه صدا هغه په سورته آل عمران کې راشي الا الذين تابوا واصلحوا خوش کنا هغه کسان چې توبه او باسي او اصلاح کوي په سورته نساء کې با دغه توبه راشي د منافقانو توبه پای کې بیا سلور سونه دي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله سلور کارونه منافق توبه او باسي توبه مې دا توبه مې دا کار پرې خو ده بل بل ځان اصلاح کی آینده کې به صحیح کارونه شروع کی دریم نمبر بسو کی د الله په قران او سنت باندې منګولې ولګي کلکی واخلصوا دینهم لله او دین به پورا پورا الله ته خالص کی دا سلور کار بکای لکه هغه پکې ګډوډي کوله کنه هر څه به سره ګډول نو په دې وجه باندې پاغه باندې سلور راولي دلته د علما او توبه را علما به درې کارونه کوي تابو واصلحو نو منبر ته به کوي او بیانو بیا بیانو کی فولای کذا کسان چې دی اتوب علیهم الله تعالی وې توبه قبلهم د دوی یا زرا ګردن په دوی باندې پر رحمت سره وانا التواب او یقینا ز توبه قبلون کې الرحیم او ز رحم کون کې په بندګان را دی ماته توبه وباسي اوس یو دی هغه توبه نو باسي نو چې توبه نو باسي او دغه کتمان کوي پټای پټای حق نو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي د کافرانو بیان خو مخکې نشته دی مخکې خو د کاتمینو بیان دی حق پټای وای چې باب د عقیده کې حق پټای نو کافر دی ځکه ورته کافر کفرو په دغه کتمو وي مخکې یک کتمان دی او چې کفرو لوي وای ځکه چې مخکې دا باب د عقیده کې حق پټ کړی دی ان الذين كفروا يقينا کسان چې کافران دي پټي حق و ماتو دي ملشي وهم کفارن په داسې حال کې چې دوی کافر وي اولایک دا کسان عليهم په دوی باندې دا اوس په آخرت کې لعنت ته لعنت الله لعنت د الله تعالی دی الله په لعنت وای پوښوي ول نو لعنت د الله داري چې رحم به نه کوي جنت ته به نه بوزي دوزخ ته جهنم ته بوزي والملائکتی او لعنت د ملائکو به پلا ملائک ورته سوی ملائک ورته کوم دنو قسمه قسم خبره ورته کوي اته وای دی ورته وای مونږه د الله نو غواړی چې مونږه د جهنم نو باسي نو غي ورته علم یاتکم نذیر آیا نو راغله تاسو ته سو پیرون کې څوک مولا نو راغله تقریر ته کړوي قال دی ورته وای بلا ول نو راغله قد جاءنا یقینا مونږ راغله نو بیا مستد کړو وای فقط ذبنا مونږه ته دروغ جوړ ویلو خو شي فقل وقلنا ما نزل الله من شيء او مو ورته چې الله دا نه دی ویلی دا توای د ځان نه ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر مگر په گمراهی ښکارا کیي خو شي دی بدا وای نو دا هغه پرشتي ورته وای زین په تاسو فیصله شوی دا دا د غی لعنت تاسو کافران به همیشه په جهنم کې دا وشو دغه شانتی ول ملائکه د ملائکو شو ون ناس د خلق اجمعین د ټولو ټول خلق به پلانت وای څنګه هغه خپل معبودان به پلانت وای هغه ورته وای ما کنتم ایانا تعبدون تا ته خود موږ عبادت نه کړې خوش کنا فکفا بالله شهیدا بیني و بینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین زئی زموږ عبادت هم کرا کړې موږ خبر یو تاسو کوو بیا وخت باندې غو مسلمانان به پلانت وای دای بسوي په جنم جهنم کې چې وی نه کنه هغه یو سړی به وای کنه ان کان لی قرین دوت دغه کې راځي صفات کې ما خو یو ملګرو یار په دنیا کې ما ته به داسې داسې خبرې کولې نو چې جهنم ته وګوري فرا اهو فی وسط الجسوا الجحیم په میان د جهنم کې به ویني نو پاغه ته به شروع شي وای قسم په خدای تا خو زه تباه کړی وم ته خدای تباه کړی پوه شوی تالله ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین وما نحن بمعذبین الته ته دا وای او د باندې لعنت کی دغه د مسلمانانو طرف نه مسلمانانو ته دوی وای کنه چې ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين دا الله کافر باندې حرام کړی دي ها او نو دې ته وای وای چې او تاسو خو نن هغه ملکی ملکی دي کار نه کوي نن خو تاسو هغه خپل ډله ټپل نشته دغه کوم پارټي مارټي چې بر سره دنیا کې وا هغه خو څه فائدہ نه کړل هغه د خپل لعنت شو نو بیا راځه په دې خپل منځ کې لعنت کلمہ دخلت امه کله چې یو ډله داخله شي جهنم ته لعنت اختها نو هغه خپل ملګری ډله باندې راځي لعنت کوي وته وای تبا شي پوښ کړه تاسو دل تراغلی مونږ مو په دنیا کې گمراه گمراه کړی یو نو هغه بیا یو بل سره جګړه شروع کی دا به ښا اولایک علیهم په دی باندې لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها اوس دوی ز خیر دې بیا چې راوځم الله وی همیشه وی په جهنم کې لا یخفف عنهم العذاب نه بچی سپکول د دوی نه عذاب عذاب پته نسپکیږي نه چې دا یعنی وای چې دا د اتوار رد ده خو به مو چټي کوله دلته به غني چټي چټي چټي نشته دلته کې به همیشه در باندې عذاب دایم وي اوس په دې باندې سوال لازم چې لا يخفف عنهم العذاب دوی ته عذاب نشي سپکولې نو حدیث کې قرآن دی ابو طالب اخف عذابا د پټول جهنميانو کې نو ګور سپک عذاب په کې شته دی وای نه کنا لا يخفف عنهم العذاب المقدر لهم نه بس پکېږي دوی نه هغه عذاب چې کوم ورته مقرر شوی هغه ته خدا ول نسبت مقرر شوی دی چې چا ته کوم مقرر شو نو هغه بس دا غنه بیا سپکېږي صحیح شو ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول شي نظر باندې شي کوله ولا ينظر اليهم یو ذکر راځي الله ورته ګوري نه په نظر د رحمت سره یا دار ولا هم ينظرون نظر نظر په معنا د مهلت سره هم راځي دی با صورت کې بروت درې مې سپاره کې راځي فنظرت الى ميسرا د سړي د مالدار کې دوه پورې وسکه انتظار کې چې قرض دې پلا انتظار ورته وکړه دلته ولا هم ينظرون دی وای دوال ته کیږي مته خیر ده ماته وخت راکړي اده بدل دغه برابر کما فایلونه به برابر کما الله وای ولا هم ينظرون او دوی ته دوی ته مهلت نشي ورکولې و الہکم تر دې پوری دا څه شو تر دې پوری دا دغه دریم باب ختم شو په دریم باب کې سو په دریم باب کې او اثبات در رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پکم په دفع د دوه اعتراضات سره یو اعتراض دوی دا وی مونږ دې نه منو ځکه چې تا قبله بدل کړه دویم اعتراض دا وی ته صفا او د مروه شرکی شعائر ترمن زمنډې وای په دواړو اعتراضاتو ته تفصیلی جوابات بار بار مې تکرار کړ هغه یاد کې صحیح شو هغه وشو و الہکم الہ واحد وسکو وقف کو پر ټوټه پته نه لګي سو ها صحیح ده وقف کو وقف نه دا وقف